سرنامه وه د نجران د علاقې وفد د عیسایانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او د هغې بیان دی د نجران د علاقې د عیسایانو وفد د یو د هغوی مشران دوه کسانو بلکې دریو خو د بخاري کې دوه راغلي دي عاقب او سید یو بل مو هغې ته وایي ابو حارثه دا درې مشرانو دا رسول الله ته رالل هغه واقع ده پرون تاسو حدیث کې ویلو حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ واقع بیانوي قال غوي جاء اهل نجران رال الاسیدون کی د نجران علاقه الى النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا تاسو ویلیو دا د یمن علاقه ده نن سبا سعودي کې دا علاقه شامله ده فقالو نو دوی وی خیر دا بیا لوی واقع و باس په دې باندې و چې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام دا څه دی عیسیانو زور دا و چې دا ابن الله دا د الله زوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یول په دې باندې چې نه دا د الله بنده او د الله رسولو خو چې وی نه منله نو بیا آیات د مباهله راغی چې زه دا مباهله به وکړو دی بیا سره خپلو کې وی چې حضرت مباهله نکو او ته چې سوې هغه منو فیصله په دې وشوه چې سالانه به جزیه مونږ ته دوه زره جوړې جامې راکوي زر جوړې په سفره کې زر جوړې په رجب کې وی حضرت درکو به خو مونږ سره یو داسې سړی ولېږه چې هغه امانتداري چې قیمتي جوړې وله ورکو چې پوره تا ته راورسوي لاره کې خیانت ونه کړي فقال رسول الله وتوي دا ټول پرون تیر شوی دی لا ابعثن الیکم خامخا خامخا زوا اولیګم تاسو سره رجلا یو سړی امینا امانتدار خود سه امانتدار نه حق امین سی امانتدار هر سړي دا تمه وه چې دا به ما لیږي فاستشرف لها الناس نو تمه وکړه دې ته خلکو یو وی چې مولیږي بل وی مولیږي ځکه هلته کې صفت راغی امین فبعث ابا عبیده ابن الجراح نو رسول الله اولیګه د دوی سره حضرت ابو عبیده ابن جراح دته خلک وی امینو هذه الامه پرون تاسو ویلیو د دې امت لوی امانتدار هغه څوک حضرت ابو عبیده ابن جراح حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وی په هر امت کې یو امانتداري چې هغه نمونه د امانتي خو زمو امت کې لوی امانتدار چې دی هغه ابو عبیده ابن جراح دی قال هغه وی لكل امت د هر امت لپاره امین یو امانتداری و امین هذه الامه او امانتدار د دې امت چې دی ابو عبیده بن الجراح هغه حضرت ابو عبیده دی بل باب دی باب قصه عمان والبحرین دا باب دی د کیسې د وفد د عمان د عمان د علاقې یو وفدم رسول الله ته راغلی و والبحرین او د بحرین عمان د عین پیښ وایې میم پوس وایې شد پې مو وایې عمان دا د امارات چې دي لکه څنګه بحرین یو علاقه ده یا دا چې دینو مطلب دوبه یو علاقه ده کویت یو علاقه ده دا سورته وی راس الخیمه او دا دی د سدام یو علاقه ده د کې خا عمان دا مونږ خو نه دی لیدلی استاد صاحب به وي چې بلوچستان کې چې کوم هغه ګوادر علاقه ده هغې سره نږدې پورې غاړه دا علاقه ده عمان یو دی بل ټکی دی عمان عمان د عین زور او د میم شد عمان بیا په زړه جغرافیه کې دا شام کې علاقه ده موجوده وخت کې دا اردن وطن وي د اردن دارالخلافه دغه دی عمان خو هغه د عین زور دی د میم شد دی عمان او دا علاقه چې ده نو دا عمان دی عمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمرو ابن العاص د دوی علاقې ته ولېږه چې ته به لاړ شې او د عمان چې کوم بادشاه دی او د هغه دوه زامن هغوی له به دعوت ورکړي غالبا د هغه یو ځي نامه وه جعفر د بل نامه وه عیاز هغوی له به دعوت د دین ورکي عمر ابن العاص راغی داغه اولو زامنو له پیله دعوت ورکو هغه دواړو ایمان راوړو بیا د هغوی پلار له لاړل چې هغوی له دعوت ورک هغه ایمان راوړو چې ایمان یې راوړو بیا د دوی یو وفد هغه بیا لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاوېدو لپاره خو دا عجیبه کار دی سرنامه ریاض وی وفد د عمان لیکن دته داسې حدیث نه دی میلاو شوی چې هغه د په شرط باندې نو د دې وجه نه د بحرین په باره کې حدیث دغه کوي خو ګوره د عمان په باره کې حدیث نه بیانوي ځکه دته حدیث نه دی ملاو شوی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله يقول جابر بوي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی چې جابره خپکیګه ما لو قد جاء مال البحرين کچره راغی مونږ ته مال د بحرین د بحرین د علاقې چې په هغوی باندې کوم مونږ جزیه مقرر کړې ده او هغه مونږ ته راغی نو لقد اعطیتک زه به دا ته درکم لقد اعطیتک نو زه به درکم تا ته هاکذا وهاکذا وهاکذا دارنګې دارنګې دارنګې که د بحرین نه مال راغې نو دارنګې به درکمې داسې درې لفې روپۍ به دله درکم مخکې خو به روپۍ د دغه وې د چاندې که چېرې راغې مال د بحرین نه لقد آتویتو کا زبدر کم تا تا ها کزا و ها کزا و ها کزا دارنګه دارنګه دارنګه ثلاثا رسول الله دا خبره درې پیرې وکړه هغه د رسول الله په زمانه کې مال رانغی فلم یقدم نورا نغی مال البحرین مال د بحرینو د رسول الله زمانه کې د بحرین نه مال رانغی حتی تر دې پورې قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کړی شو رسول الله نو بیا چې ابو بکر صدیق خلیفه شو نو د زمانه کې مال راغی فلما قدم علی ابي بکر کله چې راغی دا مال فلما قدم کله چې دغه مال د بحرین راغی علی ابي بکر په ابو بکر چې دا مال راغی نو امر منادیا ابو بکر حکم وکړ یو اعلان کوونکی ته چې هلکه لاړ شه او اعلان وکړه فنادا نو دې سړي اعلان وکړ څه وایي هلکه د چا چې رسول الله ته قرض ورادي شي یا چا سره رسول الله وعده کړې وه ادم راشي فنادا نو اعلان وکړو چې من کان له عند النبي صلی الله علیه وسلم د چا چې و پنيز د پیغمبر علی السلام دینون قرض الکه د چا چې پر رسول الله باندې قرض او عدتون یې د رسول الله سره وعده وا چا د رسول چا رسول الله چې چا سره وعده کړي چې لکه دونه شی به در کوم او بیا ورکړي نی نو فلیاتنی هغه د راشي ماته چې زه ورکم قال جابر جابر وای ماته خو رسول الله ما سره وعده کړی و کنه چې درې لپې مال به در کوم فجئتو ابا بکرن زرالم ابو بکر تا فاخبرته ما وته خبر ورکو چې حضرت د سما سره رسول الله وعده کړی ده ان النبي صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قال هغه ماته وی چې جابره لو قد جاء مال البحرین کچر راغی مال د بحرینو د بحرین نو اعطیتو کا زبدر کم تا ته ها کسا و ها کسا سلاسن درې پیرې دوی قال جابر وی فاعطانی دلته به دا معنی نه کوي چې رې کماله نه جابر وی فاعطانی رسول الله ما سره کلک وعده وکړه د پیغمبر وعده داسې ولکه چې راکړی نو ریاض خیال لري فاعطانی نو رسول الله ما سره کلکه وعده وکړه قال جابر جابر وی فلقیت ابا بکر زملو شم د ابو بکر سره بعد ذالک پس د دینه چې دی بیا خلیفه شو بیا د بحرین نه مال راغی هغه بیا اعلان وکړ نو زه سره ملو شم چې دغه سه ما سره رسول الله وعده کړی و فسالته مات سوال وکړ چې هغه د پیغمبر علی السلام وعده ما سره پوره کړي فلم یعتنی نو هغه را نه کما تاسو شي یو ځل می ته سوال وکړاله را نه کو بل ورځ ثم اتیته الثانیه بیا وترالم دویمه پیرا بل ور بل ورځ ورترالم فلم یعتنی نو هغه ما ترانه کس شي یو پیره درته رالم فلم تعتنی تا ما ته سره نکړل ثم اتیتو کا بیا دویمه پیره تا ته رالم فلم تعتنی تا ما ته را نکو ثم اتیتو کا بیا دریمه پیره رالم فلم تعتنی تا ما ته را نکو دا څه وجه ده چې ماته نه راکې صفا خبر را سره وکا اما ان توتیانی یا خو بدای چې مال به راکې اما ان توتیانی یا خو به مال دا شی راکې چې ما سره پیغمبر اسلام وعده کړی دا او کده سنی کنه نو بیا به درته شوم وایو او عرب د دې ټکی نه ساخ یریدل وی مور به وته یاد کا پلار ورته یاد کا خنکنزل ورته او که خو شوم ورته مو وایا عرب ته ودی چې شوم وی کنه بس مړکېده نو یا خوراک شی و اما ان تبخله او یا شوم والی کا و عنی پما پما شوم والی کا و مونږ ورته وایو چې شوم دی اوه هوی فقال ابو بکر خپشو فقال ابو بکر راته وی یدا الله بنده ما ته شوم وی اقلت تبخل عني آیا ته ما ته وی چې ته شومواله کې زمانہ مال شي نه راکې خدای دې په خیر کا و ایو دا ان او کما بیماری ده ادوا او ډیره سخته من البخل د شوموالي نه مراد د بیمارۍ نه څه دی عیب هغه کم عیب دی چې د بیمارۍ نه سخت خطرناکي بیماری په انسان بخل په انسان کې لوی عیب دی او کمه بیماری ده ادوا او چې هغه ډیره خطرناکه من البخل د بخل نه قالها ثلاثا دا خبره وته درې پیری وکړه خدای دې په خیر کا چې کله خو دې راته ویلي دي چې راکه زړه کې مې وچه ورکوم خو موقع نه ده میلاو شوې چې بیا دې راته ویلي دي راکه ما وی ورکوم خو بیا موقع میلاو نه شوه بن عبد الله یقول جابر بوي جئته زابو بکر ترالم چې د قسم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی دا چې یو لپا دویم لپا دریم لپا درې لپې مال بدر کوم وایي ښه نو ابوبکر پاسېده او د روپو نه یو لپه راواغشته دلته لږ مختصر دی یو لپه یې راواغشته ماته یې راواچوله چې وشماره دا یو لپه شوه چې ومې شمارلې پنځه سوه روپۍ وې نو ماته یې وې پنځه سوه یو لپه پنځه سوه شوې نو پنځه سوه یو راکړې پنځه سوه بیا راکړې یو نیم زر دغه راکړې راته روپۍ فقال لي ابو بکر دا یو لپې چې راکړه نو ما ته وی عدها دا وشماره فعددتها ما وشماره فوجدتها ما دا یو لپه اوموندله خمس مئتن پنځه سوه نو چې یو لپه پنځه سوه شوه نو بل پنځه سوه یې راکړې دویمه لپه بیا یې پنځه سوه راکړې درېیمه لپه قال نو وی وی خذ مثلها والا پشان د دې مرتين دو زله 1500 د دا شوي 1500 نورې 1500 نورې باب قدوم الاشعرين دا بل لغه دی دا باب دی دراتلو د اشعرين قبيله و اهل اليمن او د اهل يمن دا دو وفد دی یو د یمن وفد راغلیو او یو د اشعریینو وفد راغلی ابو موسی اشعری نو د هغه د قوم استاد صاحب دا دواړه وفدونه یو ځای ذکر کوي لیکن دا دواړه یو ځای نه دي راغلي دا د اشعرین وفد چې راغلی دی نو دا په اووم کال د هجرت راغلی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کړ د فتح پسې دوی را ورسېدل د اشعرینو او د یمن قوم وفد هغه چې راغلی دی نو هغه په نهم کال د هجرت راغلی دی خو چونکې دواړه د یمن اشعرین هم د یمن دي او د یمن ولا خاص هم یمنیان دي د دې وجې نه علاقه یوه ده نو دواړه یو ځای ذکر کړو دا باب دی د راتلو رسول الله ته الاشعرین د چا د اشعرینو ابو موسی اشعری د هغه قوم و اهل الیمن او د هغه باشندګانو د یمن دا دوه وفد راغلي یو په نهم کال بل په اووم کال وقال ابو موسی ابو موسی اشعری وی زمونږ د قوم بارکه دا دغه دی دا زمونږ لوی عزت وو ابو موسی اشعری روایت کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه پیغمبر اسلام د اشعری مبارک سوی هم مني دا زمانه دی وانا منهم او زه د دوی نه لکه تاسو وایې که نه پلانې خو مړه زمونږ سړی دی او مونږ د هغه یو نو هم مني دا زمانه دی وانا منهم زه د دوی نه دوی زما دي زه د دوی يم دا من نکې دا من من اتصالیه دی یعنی دوی زما سره نښتې دي او زه د دوی سره نښتې یم دا د دوی لوی تعریف دی حدثنا عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال قال أبو موسى أشعري وي نه د خپل نوم تاسو ویلو عبد الله ابن قیس دی قال دی وی قدمت انا را لمزه د خپل وطن نه مدینه ته قدمت انا را لمزه و اخی او زمارور من الیمن د یمن نه دیم د یمن علاقه وه او ابو موسی اشعری دا د اشعرینو قبیله ده دی رالم ز او زما رور د د دوه روران دي چې راغلیو یو ته وایي ابو برده بیا د ظلم ابو برده نامه یې ده او یو دی ابو رحم په دې دوو کې یو بینو نور عالم زه مدینه ته واخی او زما رور من الیمن د یمن نه دې ځای نه معلومه شوه چې د اشعریینو وفد رسول الله ته راغلی و فمکسنا نو مونږه تیر که په مدینه کې حینا ډیر وخت مدینه کې اوسېدو ډیر وخت هم تیر که او زمونږ په عبد الله ابن مسعود صاحب او دته په مور دا ګمانو چې دا د رسول الله د کورنۍ خلق دي ما نورا ابن مسعود من ګمان نکاو په عبد الله ابن مسعود و امه داغه په مور بی بی منګه ګمان نکاو په عبد الله ابن مسعود او داغه په مور الا من اهل البيت مگر د اهل بیت د رسول الله دا مخکم تیر شوی دی د عبد الله ابن مسعود سے په مناقبو کې تیر شوی دی زمنګ دا خیال ابو موسی وی چې ابو عبد الله ابن مسعود د رسول الله د کورنۍ سړی دی او د مور دا د رسول الله د کورنۍ خزه ده منګه ګمان نکو په عبد الله ابن مسعود و امه د د پمور الا من اهل البيت مگر د سو د اهل بیت د پیغمبر اسلام ابو موسی صاحب تا په ولی ګمان کو وای زکه دا به ډیر تل راتلل د رسول الله سره من کثرت دخولهم د وجه د کثرت د داخلي دو د دوی د پیغمبر علی السلام کور ته دوی ډیر وتل نه وتل ولزومهم او د لازمې دو د دوی له د رسول الله سره ار وخت کې به د رسول الله سره و تاسو ویلو کنه عبد الله بن مسعود صاحب د پیغمبر سم خادم وکنو صاحب الوساده وړو کې غونې بالښتو دا به وسره ګرځاو صاحب النعلین د رسول الله پیزار مبارک دا به وسره ګرځاو دا دغه نه ده متحره او وړوکې غونې مشکیزه د اوبو یا د سکلو یا د اودس لپاره به ضرورت و دا بیا سره ګرځو روستو بیا موږ ته پته ولګېده چې وای دا خو د دوی د کورنۍ نه دی د بل ځای دی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي كلابه عن زهدم قال حضرت زهدم وی د حضرت عثمان صاحب زمانه د خلافت ته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان صاحب لګید ابو موسی اشعری د کوفه گورنر کو مخکې به وته امیر وی حضرت عثمان خلیفه دی او حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د کوفه گورنر کو نو ابو موسی صاحب د مدینې نه راغی دغه ته کوفه ته څنګه دی لما قدم ابو موسی زهدم وی کله چراغ ابو موسی ابو موسی اشعری گورنرو نو دی کوفه ته راغی کم ځای ته راغی کوفه ته ځنې خلک غلط شوي دي ستاسو حشوي چې مراد ته یمن دی یمن ته راغی یمن ته نه دی راغلی دا کوفه ته راغی چې راغی نو اکرم هذا الحی د عزت ورکو دی قبیله ته من جرمن چې هغه جرم دی په دې کوفه کې یو کورنۍ ده جرم ورته وایي جرم د جرم کورنۍ ته عزت ورکو وجه د هغې دا وه چې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه چې راغی نو اول د دوی سره دیره شو د دې جرم قبیله سره نو چې اوس یو گورنر راشي او تاسو حجره ته راشي خدا د دې حجره عزت دی نو عزت ورکو د قبیله ته من جرمن شغه جرم قبیله ده خیر راغی ابو موسی سے ملمه دی گورنر دی و انا لجلوس عنده او منګه ناستو د سره چې کاوه و دجاجن یا دوجاجن په چرګ چرګ یې وله پخ کړی او په هغه چرګ باندې د سبا نارې کو خیر دلته یو کس ناستو وفي القوم رجل او په دې خلکو کې یو بل سړی و جالس الناس وغم بالمو ابو موسی وته وی را دی خوښه کنه ته مو خوره فدعاه نو ابو موسی صاحب راوغوښته دی ال الغداء سباناری ته چې لکه راشه ما سره سباناری وکا ناغه وی صاحب ما قسم کړی دی چې چرګ بنه خورم نو فقال هغه وی چې انی رأیته ما لیدل او چرګ یاکل شیئا چې هغه خوړه څه شی تاسو به مخکې لیدلی دا چرګان به ډیرانو کې ګرځیدل او دا ګن بلا به خوړل کله به د انسان دا ګندګي خوړله یو ورځ مې دغه سې کتل چې چرګو دا ګندګي خوړله بس ما قسم وکړ چې والله چې زه بیا دغه نه خورم چرګ چرګ پیژنې ها فقذرته نو بس ماته کرکه وکړه فقذرته نو ماته کرکه وکړه چې باس بیا به نه خورم دی وته وی خدای دې په خیر کا په خیرټه کې قسمونه مکوا را دې خوښه نو قال ابو موسی را ته وی حلم راشه قسمونه دی کړی دی خدای دی په خیر کا فإني کله چې نه کله چې قسم وکي او بیا د دین ښه کار وویني هغه کار وکړه قسم مات که خیر دی دې کې څه ګناه نشته قسم دې کړی دی خو بیا د دین بل کار کې فایده ده هغه کار وکړه قسم مات کو د قسم کفاره ورکړه و انی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یو دلیل ما لیدلی دی رسول الله یاکله چې هغه خوړه دا طالبان باس کوي چې رسول الله چرک خوړلی دی که نه دی خوړلی دی حدیث کې راغلل چې رسول الله چرک خوړلی دی یاکله هغه خوړه هغه خوري او ته نه خورې دا یو قال نو هغه وی صاحب نه کنه انی حلفت ما قسم کړی دی چې لا اکله زبه نه خورم ما ته قسم کړی دی وی مړه د دې مسلیم حل شته قال ابو موسی وتوی را دی خوشه هلم را راشه راشه را دی خوشه اخبر کا چې زه خبر در کم تا ته عن یمینک د خپل د قسم ستانه تا قسم کړی دی چې د دې قسم حقیقت ته بیان کم چرګ خوراک ښه کار دی او نه خوړل ښه کار نه دی نقصان دی ځان له نو تا د ښه کار نه قسم کړی دی اخرى قسم مات کو د قسم دغه ورکه کفاره ها قال ان اتینا النبي صلی الله علیه وسلم ابو موسی سے خپل واقع ذکر کړي یو ځل منګرالو رسول الله ان اتینا النبي صلی الله علیه وسلم منګرالو پیغمبر علی السلام ته نفرن چې من یو جماعتو من الاشعرین د اشعرینو ګوره د اشعرینو جماعت راغلی دی رسول الله ترالو دا اوس د تبوک واقع ده خان مسلمانان لګیا دي د تبوک غزا له تیاری کوي موږ سره سورلی نه وه نو موږ رسول الله ترالو فاستحملناه نو موږ طلب وکړ د هغه نه د سورېدو چې حضرت موږ سواره کا سورلی را لراکا فابا پیغمبر علیه السلام انکار وکړو ای یحملنا ایحملنا چې هغه مونږه سوار کی فاستحملناه مونږه ته بیا طلب وکړو د سورلې چې حضرت مونږ له سورلی راشي جهاد ته لاړ شو هغه به پیغمبر اسلام وصبو فحلفه رسول الله قسم وکړ چې والله چې زه له سورلی درنکم الله يحملنا چې دې به سورلی مونږ ترانه کی د سورلې نه مونږ ته قسم وکړو خیر سلک وخت پس ثم لم يلبس النبي صلی الله علیه وسلم بیا وخت نو تیر کړي پیغمبر علیه السلام ان اوتیا چې د تراوړل شو بنهب ابلن اغه لوټ شوی او خان مجاهدو د کافرونو او خان لوټ کړیو په غنیمت کې ته غشتي وو هغه اوخان وته رالل بیا راله پیغمبر علیه السلام ته به نهب ابلن هغه لوټ شوي اوخان د کافرونه نو موږ پسې جواب راولېږه چې راشه چې اوخان دله درکم فامر لنا رسول الله امر وکړه موږ ته بخمس زودن په پنځو اوخانو چې لکه اشعرین لا پنځو خان ورکه فلما قبضناها کله چې مونږه قبضه کړه د خان چې کور ته لاړو نو موی چې ولکه دام څه چلو که دا پیغمبر خو قسم کړی او زما خیال دی مونږ ته هغه قسم یې کړی دی نو دا خو یو قسم دوکه شوه چې دوکه شو دی که خو زمون خیر نشته نو قلنا منګه اووی تغفلنا النبی صلی الله علیه وسلم منګه غافل کړی دی پیغمبر علیه السلام یمینه د خپل قسم نه ا قسم هم تیر کو د خو قسم کړی دی لا نفلح بعدها منګ به کامیاب نشو پس دا غینه ابدا همیشه هغه قسم کړی دی او دا اوس موږ لرا کو نو دا خو دوکه شو فاتیته زور ترالم فقلت یا رسول الله ما وتوی دا الله رسول تا خو قسم کړو چې موږ لته دغه رانه کی سورلی اوس دی راکړه انک حلبتا تا قسم کړو الله تحملنا چې تبا موږ نه سوره وقد حملتن او تا خو مونږ ته سورلی راکړه نو دا خو د قسم دغه شو نو قال هغه وی اجل او قسم می کړو او بیا می دل درکو مسله دا ده چې چا قسم وکاو بیا غبل کار کې خیری هغه کار وکا قسم مات کا تا قسم کړي زو سبق لران شم الکه قسم دې د سبق نه وکړو دا راتلل ښه کار دی راشه په قسم عمل مه کوه قسم دې کړی دی زه به جمع له لاړ نه شم نه دا قسم باندې ټینګېږه مه راشه جمع له قسم مات که کفاره ورکه ولكن لا احلف على يمين لیکن زه قسم نکوم په یو شی باندې یمین نه مراد دلته دی هغه سیس چې د کم سیس نه تا قسم کړی دی فارا غیره او زوینم بل داغی خیرن خیر من هده دینا الا اتیت اللذی مگر زبرات للکم هغی کارته هو خیرن من ها چاگه داغی نخیری نو ته د چرګ نه قسم کړی دی خدای دې په خیر کا چرګ خوړل خکار دی راشه قسم مات کا کفاره ورکا راغی د بنو تمیم وفد الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته د بنو تمیم قبیله وفد رسول الله ته راغی چې راغی فقال رسول الله وتوي ابشرو خوشاله شي ابشرو خوشاله شي زیر قبول کې یا بنی تمیم ای بنو تمیمو چونکه دا دنیادار خلکو د دوی ذهن دنیا ته لاړ چې دا اوس دنیا را کوي نو قالو هغوی ورته ووې چې زیرې دې راکه نو خوشې هم راکه که نه اما اذا بشرتنا کله اما اس بشرتنا هغه وخت کې چې تا زیرې راکه مونږ ته نو چې زیره دی راکه نو خو فاعتنا شراکه رسول الله ورته د دین خبرې او د دې د راتلو د اجر او د ثواب زیری دغه کو دی ټول ذهن لاړ دنیا ته فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بدل شو د خفګان نه یا د غصې نه مخ مبارک د رسول الله چې خدایم په خیر کې دومره دغه دی لکه د اکابرو مج... پیغمبر خو لوی مجلس دی چې د اکابرو مجلس ته لاړ شي ذکر د دنیا به نه کوي مریدان د پیر مجلس ته لاړ شي شاګردان د استاد مجلس ته لاړ شي نو شاګردانو له دا پکار نی چې دا د دنیا ذکر کوي یا غ استاد یا پیر له دا پکار نی چې د مریدانو د شاګردانو مخکې د دنیا ذکر کوي دین ذکر دوی ته دنیا واغشته خیر چې ګورو نو فجاء ناس راله یو جماعت من اهل الیمن د اهل یمنونه ګوراغه د یمن وفد راغی کنه فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام اهل یمن ته وی اقبل البشرا قبول کې زما زیره اسلام يقبلها بنو تمیم زکه چې قبول نکاغیله بنو تمیمو تاسو قبول کې دی وته وی حضرت هم دی لراغلی یو کنه خپل وطن نشراغلی خو هم دی لراغلی چې مونږ له زیر راکې نو قالو هغوی ورته وویل چې قد قبلنا یا رسول الله من قبول کړی دی ستا زیری ای د الله رسوله یاره نه پوره کیږي بس ده